بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی اذا وقعت الواقعه کله چې کېدونکې واقعه منځته راشي ليس لوقعتها كاذبه نو هیڅ څوک به د هغې د واقع کېدو دروا ګڼونکی نه وي هغه به لاندې باندې کوونکی افت وي اذا رجت الارض رجا ځمکه به په هغه وخت کې یو دم وخوځول شي وفاكهة مما يتخيرون او دا غوی مخه تبا هغه راز راز خوندورې دی وی وړاندې کړی چې د کومې خوخوي غوړې کړی ولحم طير مما يشتهون او د مرغانو غوښه به ورته وړاندې کړي چې د کوم مارغۍ خوښه وي استعمال کړي او دا غو لپاره به د خایسته سترګو خوندانی هوري وي كأمثال اللؤلؤ المكنون دا شیخ کله لکه پټې ساتل شوی ملغرلې او په هیڅ کله پای ته نه رسیدونکو او بې سما بې معنا شویو پرېمو وفرش مرفوعه او په لوړو فرشونو کې به وي إنا أنشأناهن إن شاء وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال او د کیم لاس خاوندان او د کیم لاس د خاوندانو د بدمرغۍ څه پوښتنه فی سموم وحمیم هغوی به د ګرم باد په تپونو او په خوتېدلو اوبو کې وي